دار لمونځ کې بلاسونه داسې نه ولې اسی بم چودري کې داسې نه ولې دا اسی غلو خیر خصلت دې ګنا نشته راځي په مونږ کې چودري کې حدیث کې راځي دا د جهنميانو د آرام طریقه ده ډیر ستړي شنو دغه دې باندې بلاس کې خدامت کیږي بسم الله سورۃ الدهر مدنی سورۃ دې په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې شپږ اویا نزول کې رسول الرحمن نه سورۃ الرحمن نازل داوا اسفاس د قیامت ربط مخ کی زورن په حال د انسان دلته اسفاس د قیامت کې به تمثيل په حالات اول اول حالات ذکر کړي او دا د مخکې صورت ترتیبه ده او لس نعمتونه ذکر کړي د پاره د مانون په دې مسلې حال په معنا د خد یقینا دا اغله په انسان باندې اینون دا چې وخت دا چې یو زمانہ اینون یو وخت من الدهر د زمانه نه چې نو دا هیڅ شی مذکور چې دا تذکرم چنه خایو ملتا لا اوس خو خدا چې شکر واسي او انکار کوي تابعدار ګرځي او کنه منکر مونږ ته ارزه کافرانو لپاره سندرونه واغلالن او تو تو ګنا کانډي وسیرا او دوزخ مسکین ته ور کوي یتیم ته ور کوي اسیر قیدی ته ور کوي سټي باندې قرضدار دي جیل کې ور کوي جواب یې آزاد چې د یتیم غالي مې سمې سمې نوې دی منګه فراغ در کو تاسو ته دی وجه الله د پار در را منتیا د الله نه غواړم تاسو نه سبد لا ولا شکر او نه تعریف چې لم صفات پیدا نه پنوم د الله د کوم د الله نه هر څه غواړم ما ته به هر څه کوي وای دې ته وی خیرات وسرور او لوی خوشحالی دا بولا وجزای وجزاهم او بدل بيدوي اغلس قسم خوشحالی اوس بیانې او بدلی بيدوي په سبب تک لکواری د دین چې په دین متکو جنت پوي او رسم بي خسته جامي بي تکیا وای پدې کې حل راي کې په کرسو باندې نبوي پدې کې نور ولازم حریر او نبوي اخلي چې راټول شي اوس کولې به شي د پدې کې کا سم پیاله چې به خل دا زنجبیل سون ادرک خدا ادرک نه د جنت ژوند کې شریک شریک دا یو چې نه د پدې جنت کې تسمى چې مسما شوی دا نومي کې خدای شوی سلسبیل همیشه روانه روانه روانه روانه روانه چې خپه نشي چې ته کم نشي روان روان سلسبي له روان روان او ګرځي په پریوانی الکان مخلدون همیشه یا همیشه تابعدار نوکر سور ذکرو کې به ورانه دا به همیشه تابعداري وی بدی ورا سب ګمان کې بدی باندې شدا مرغلری وی پرې شوی پرې کړی شوی دا شي یو ته ګل ته حیران دي چې دا حساب دا ولي خیسه مسله د دنیا کې منلې او نه هر څه پرې پاتې پاتې عقیده زړه او ظاهر بدن مې د شرک نه پاک کړو نو هر څه درته پاک ملويږي د بابا کانه دې نه دیواله دا دیواله مرتبه د جهنم غوینې زمي اجر نه الله دې امان او کله چې مې دې دغه ځای لکه څنګه وې دې د میلو شوق لري کنه خدا سي او میله به کې لګي الله الله پای کې بس شي قیمتي الله سره ملاقات چې واپس راځي د جنت پورې وې چې نن خوستا سي مخ نه بلوشي شي بالکل زیات وې الله مولي دون د الله حسن دې چې داغه اثر په کتون کې باندې وشي الله د یو نه بچی سکل د بل نه نه خلق کینو چې ما چې ولې نشي دون اقدرمن خلق روټي شو نه ځواني و زمون شپږو کسان مون یو روټي خړلې و تقریبا درې شي مون خړلې یو شرن پاتې شو خو و دا شي روټي خپې مونږ دې او په معنا ده او د کفور کفور خان بابا منکر او یاد کوم در خپل سبا دی او د شپې سیدا وکړي الله ته پاکي بیان کړي الله لیلن طویلا شپه وګدا ته جم شپه د اودري د وړي ورځ د اودري د دین کار ورځ د قران دوره سونه خوان دی هغه ورځ چې ډېر درنه ده سفیر ډېر درنه ده منګه پیدا کړی دی مخلوق لره او کله کړی دی منګه اسرا هم پیدایش دی دوی اسرا هم بندونه دوی اسرا هم ملا دوی الله مضبوط کړی دی او کلا چې وغواړو مونږه را بولو مونږه امثالم د دې وند کې نور خلق تبدیلا پراوستلو د دې په بدل کې راځي پراوستلو